چې دا یو الله دی چې دی لایق د عبادت دی د الله نه بغیر نور هیڅوک لایق د عبادت هغه نشته ولې روره کارنامې چې دې ټولې هغه الله کوي د الله نه بغیر نور چا سره څه کارنامې نشته نو چې کارنامې نشته حق د عبادت هم نشته الله پیغمبر ته وی قل ته ووایه د خلکو ته چې هلکه الله پرېږدی او د غیر الله عبادت کوئ من یرزقکم څوک دی چې هغه رزق درکړي تاسو ته من یرزقکم څوک دی چې هغه رزق درکړي تاسو ته من السماء د اسمان نه والارض او د ځمکې نه الکه د اسمان نه رزق څوک درکوي د ځمکې نه رزق څوک درکوي د اسمان نه رزق څه دی باران برکت چې الله برکت نازلی د ځمکې نه رزق څه دی راټوکولو هلکه دا بوټي څوک راټوکوي په دې غنمو کې بیا دا دانې څوک کوي دا ټماټرو بوټي څوک کوي دا دانې پکې څوک کوي ام من یملک السمع آیا څوک دی چې هغه مالکي د غوږونو والابصار او د سترګو هلکه دا غوږونه چا درکړي دي هلکه دا سترګې چا درکړي دي د دې ساتونکي او مالک څوک دی اما یملک السمع ایا څوک دی چې هغه ما... سبق ته ګورئ ته ما پریشانه دی اما یملک السمع ایا څوک دی چې هغه مالکی د غوږونو والابصار او د سترګو بل ومن یخرج الحی او څوک دی چې هغه راوباسي ژوندې من المیتې د مړي نه هغه څوک دی چې هغه راوباسي ژوندې د مړي نه دغه انډه وي انډه بیسای او چې تاسو یې چرګو ته کېدی یو څو ورځې پس چې ګورئ بیا ترې بچې روځي دا ترې هلکه چا پیدا که دا بچې څوک دی چې هغه راوباسي ژوندی د مړي نه ویخرج المیته او الله روباسی مړی بیسا من الحی د ژوندی نه لکه انډې دا په پیټو پیټو دا نن سبا چې د انډې دي هلکه دا د چرګو نه چا رایستې دي دا که ماشینونه مو استعمال کړي خو د هغې نه جوړونکي هغه الله ومن یدبر الامر او څوک دی چې هغه تدبیر کوي د کارونو د دې عالمو هلکه د دې عالم د نظام د کارونو دا تدبیر څوک کوي دا نور راخیجول او بیا بوتلل او بیا غورځول دا ستوري راخیجول دا ګرمي او یخني راوستل دا پخول او یخول دا نن میوې پخې شوې او دا پخې نه شوې دا څوک کوي چې تپوس دې وکړې که نه نو یو به هم دا ونه وایي چې دا لات کوي یې منات کوي فسیقولون الله نو زر دې چې وبوی دوی چې الله اصل کې دا ټکی دی هو الله دغه کوونکی څوک دی دا الله دی نو فقل ته ورته ووایه چې الله دومره لوی کارنامو والا دی او بیا تاسو دی پریدی او د بل چا عبادت نه کوئ د بل چا عبادت کوئ افلا تتقون آیا تاسو نه یریږئ د دغې الله نه فذلکم الله دق الله دی دا مونږ چې وایو الله الله مو پیژند د الله کارنامې مو پیژندې دق الله دی چې د اسمان نه رزق د ځمکې نه رزق غوږونه سترګو دا طاقت ورکول دا ټول د هغه دي فذلکم الله دغه الله دی ربکم او ستاسو رب دی الحق او حق دی هغه حق رب دی او فماذا بعد الحق نو څه شی دی پس د حق نه فمازا کې استفهام انکاری کې فمازا نشته دی بعد الحق پس د حق نه الا الدلال مگر گمرایی عجیبه مسئله وکړه چې هغه زمونږ د اصولو مسئله ده هلکه یو طرف ته حق او بل طرف ته باطل او ناحق ریاض دا وی پویوی ځان چې د حق او د باطل په منځ کې واسطه نشته خو یا به په حق او که د حق نه راوړی دی نو کم پلو به باطل باندې به دا نه چې منځ کې بله واسطه هم شته د حق نه به راکوشې په دا منځ کې به په بله درجه لا باطل ته به دغه نه لکه ایمان او کفر د ایمان او د کفر منځ کې درجه نشته خو یا به ایمانی او که ایمان نو کفر دی نو دقسې دا دی الله حق دی او چې الله حق هم پرېښو نو چې پرېم خو نو کم پلو لاړی بل خو د حق نه خو بل شی رستو نشته مګر ګمرهي ده فانا تصرفون نو څنګه تاسو ګرځولی شئ د حق نه کذالک هم دقسې حقت کلمت ربک ثابته شوې ده خبره د رب ستا کذالک هم دقسې حقت ثابته شوې ده کلمت ربک خبره د رب ستا علی الذین فسقو په هغه خلکو چې هغه فاسقان دي په دې فاسقانو باندې د الله خبره ثابته شوې ده هلکه هغه د الله خبره څه ده چې انهم لا یؤمنون چې دا خلک ایمان نه روړي قل ته ورته ووایه بل دلیل هل من شرکائکم آیا شته د ستاسو په دې خدایانو کې چې دا تاسو د الله سره شریک کړي دي آیا شته د ستاسو په دې شریکانو کې په دې خدایانو کې من یبدأ الخلق هغه څوک چې هغه اول پیدا کړي مخلوق چرته ماشې پیدا کولی شي مچ پیدا کولی شي ثم یعیده بیا دوباره پیدا کی قل الله ورته ووایه چې یو الله یبدأ الخلق اول پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کی د الله دا کارنامې دي نو هلکه دومره لوی قدرتونو مالک تاسو پرېږدی او بیا ځای هغه بیکاره شینو ته سجدې کوئ فانا توفکون نو چرته تاسو ګرځولی شئ د حق نه قل ته ورته ووایه هل من شرکائکم آیا شته د ستاسو په دې معبودانو کې چې دا تاسو د الله سره شریک کړي دي هل من شرکائکم آیا شته د ستاسو په دې شریکانو کې منو هغه څوک یهدی چې هغه هدایت وکړي خلکو ته الی الحق د حق دا تاسو چې ځان له خدایان پیدا کړي دي او جوړ کړي دي په دې کې چېرته یو داسې څوک شته چې هغه هدایت وکړي خلکو ته هدایت حق هدایت چې کیږي حق ته نو یا دا ده چې به ارسال الرسل پیغمبران راولیږلی شي نو دوی چې د پیغمبران رالیږلی شي نه یا به انزال الکتب چې یو کتابونه راولیږي نو دوی کتابونه رالیږلی شي نه یا به اقامت الحجج دلایل عقلی قایم کی دوی دلیل دلایل عقلی قایمولی شي نه قل الله ورته ووایه چې یو الله یهدی هغه هدایت کوي للحق حق ته نو ستاسو انصاف وکړئ چې یو داسې وي چې هغه حق ته هدایت کوي او بل دی چې هغه هدایت نشي کولی نو دا سره برابر دي افمن یهدي ایا هغه څوک چې هغه هدایت کوي الی الحق حق ته چې هغه الله دی حق هغه ډیر لایق دی ان یتبع چې د هغه تابعداري وکړی شي اما لا یهدی او که هغه څوک چې هغه په خپل هم په سمه لار نی هغه په خپل هم په هدایت نی الا ان یهدا مګر که هغه ته هدایت وکړي شي د الله نه بغیر دا څومره مخلوق چې دی دا ټول په هدایت نه دی که وینو علی به چې الله ورته هدایت وکړي دا یهید دی نه دی دا اصل کې دی یهتدي څنګه دی خو دا صرف یو قاعده ده د هغه قاعدې مطابق دا تی دال شوی دی نو یه ددی دسی شو بیا دال په دال کې ننوتی دی فما لکم نسدی تاسو له کیف تحکمون تاسو څنګه فیصلې کوئ نو دوی به وی چې نه کنه نو خلک دسې کوي نو وی خلک خو به په پټو سترګو رواني نو تاسو به هم په پټو سترګو ځئ وما یتبع اکثرهم تابعداري نه کوي زیات د دوی الا ظنا مګر د ګمان ظن ګمان ته وایي دلته مراد دی ځان له داسې شی دلیل کول چې هغه دلیل نی اوس ته به ټول خلک داسې کوي نو چېرته کتاب کې شته دی چې ټول خلک داسې کوي دا دلیل دی نه ان الظن یقینا ګمان لا یغنی من الحق هغه فایده نه رسوي حق ته شیعه داسې شي هلکه چې په کم ځای کې یقین ضروري یقین لکه د عقیدو په مسله کې ګورې یقین وي هغه ځای کې ګمان کار نه کوي نعوذ بالله یو سړی و یاره زما ګمان دا دی چې الله شته نو دا کار کوي زما ګمان دا دی چې حضرت محمد د الله رسول دی نو دا ګمان کار کوي زما ګمان دا دی چې ورځ د قیامت شته نو دا کار کوي نه دا د حق ځای نه دی د یقین ځای دی د یقین په ځای کې ګمان کار نه کوي ان ظن یقینا ګمان لا یغنی من الحق فیدا رسی حق د شی ادسی شي ان الله یقینا الله علیم خبر دی په هر څه علیم خبر دی بما په هغه یفعلون چې دا خلک کوي دوی به بل اعتراض وکړو دا قرآن الله نه دی رالیږلی دا دی پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی وی وما, وما کان هذا القرآن او نه دی دا قرآن مجید هلکه قرآن ډیر لوی شان والا دی مضمون ساجیبه مضمون دی الفاظ ساجیبه الفاظ دی دا داسې الفاظ دی چې داسې الفاظ مخلوق نشي جوړولی نه داسې مضمون مخلوق جوړولی شي نه دی دا قرآن ان یفترا چې دا د ځانه وویلی شي من دون الله بغیر د الله نه او که تاسو وایه چې نه د ځانه ویلی شي نو بل ځای کې دي که نه ځای تاسو هم جوړ کړئ ولکن تصدیق الذي لیکن دا قرآن مجید تصدیق دی د هغه کتابونو بین یدیه چې هغه مخکې دي د دنه و تفصیل الکتاب او دا تفصیل دی دغه کتابونو لا ریب فیه نشته د شک په دی کې او نازل شوی دی من رب العالمین د طرفه د رب العالمین نه ام یقولون ایا وی دا مشرکان چې افتراه دی پیغمبر د ځانه ویلی دی دا خبرې د ځانه جوړ کی بیا وی قال الله وی ښه د ځانه ویلی دي نو پیغمبر خو انسان دی او د انسان د جوړ شي مقابله بل انسان کولی شي قل ته ورته ووایه فاتو تاسو راتللو کې قرآن مجید یو سل څوارلس صورته دي دا غټ صورتونه پرېږدی چېرته یو وړوکی صورت جوړ کړئ د قلهو په شان د ان اعطینا کالکوثر په شان فاتو تاسو راتللو کې بصورتن په یو وړوکي صورت مثله په شان ده دی یوازې تاسو نه چې چا ته اوازونه کوي هغه ته هم اوازونه کوئ وکوي ودعو راوغواړئ من استطاعتم هر هغه څوک چې ستاسو طاقت وي من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني بل کذبو بلکې دې خلکو نسبت د دروغو کړی دی بما هغه کتاب ته لم یحیتو چې دوی ګیره نه ده کړې بعلمه په معلوماتو د هغې هلکه قرآن مجید کې داسې ښکلې او لوی معلومات دي چې که د هغه معلومات حاصل کړه بې اختیاره به ووایي چې دا د الله کتاب دی هلکه خالي د لرې نه نم قرآن کتلی دی نم د هغې معلومات حاصل کړي دي او د هغه ځای نه وایې چې دا غلط دی ولما یأتهم او لا تروسه پورې نه دی راغلی دوی ته تعویله انجام ده دی دا تاسو چې قرآن ته دروغ وایې وایې خو ګورې د دې انجام لا نه دی راغلی په ورځ د قیامت به درته دې انجام راشي چې یا لکه تا څنګه قرآن ته دروغ وی نو چې بیا د پسې ډانګونه راوالي که نه نو بیا به دې پته ولګي کذالک هم دقسې کذب الذین دروغ به وي هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکې و د دوی نه تاریخ وګورئ فانظر وګورئ کیف کان عاقبت الظالمین چې څنګه وخی انجام د ظالمانو ومنهم بعضې د دې کافرو نه من هغه څوک دي بعضې د دې نه من هغه څوک دي یؤمنو چې هغه به ایمان راوړي به په دی همدقسې وشوه ډېرو خلکو ایمان راوړو ابو سفیان صاحب هم ایمان راوړو سهیل ابن عمر هم راوړو ومنهم بعضې د دوی نه منه هغه څوک دي لا یؤمن به چې هغه به ایمان رانوړي په دی وربک او رب ستا چې دی اعلمو هغه ډېر ښه عالم دی بالمفسدین په فساد کوونکو باندې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اختر چې کله شو زمونږ به چوټي وي اخت...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 سفر کې کامیاب کړي او خپل وطن ته یې کامیاب واپس راولي وصلی الله تعالی